کتا سو تیادی نو تمام سنا صفتنا الله لردی حس الله چې تربیت کون کې د ټول عالم دی بیا حس الله چې رحمان دی بیا هسه الله چې رحیم بل صفت د پروردگار عالم دا ده مالک یوم الدین الله غزاد ته چې د قیامت د ورځې مالک چې دی هغه به دی مالک یوم الدین اے مالک یوم الجزا الله به مالک وی د هغه ورځ چې په کوم ورځ باندې با دنیا ته سزا او جزا تقسیمي تیر شوه شی چې د هغه زیات یقیني وي په نسبت سره راتلون کې شي قران کریم د ماضی صيغه ځکه وویلا چې دا قیامت داسې وګڼي لکه چې تیر شوی نو تیر شوی شی زیات یقیني وي نسبتا راتلونکي شي ته نو الله فرمایي چې دا سه وګڼي لکه چې تیر شوی اوس دا به کله وی او څنګه ورځ به الله دې امان راکړي کله به وي نو قران کریم کې راځي چې پنځه خبرې دي چې دا علم سوا د الله نه بل چاته نشته پنځه سيزونه داسې دي چې دا علم سوا د الله نه بل چاته نشته ان الله عنده علم الساعه قیامت بکلی الله فرمایي چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته چې په کوم ورځ به په کوم تاریخ به علما وايي چې د قیامت د برپا کېدو ورځ چې ده نو هغه به د جمعې ورځ وي قیامت به د جمعې په ورځ برپا کی علما لیکي چې د جمعې ورځ ته جمعه ولي وایي دا تاسو چې د جمعې مونږ ته راغلی یې د ورځې ته جمعه ولې وایي جمعه اصل کې جمع کېدو ته وایي نو د جمعې ورځې تم جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیښ نو جمعه ته جمعه ویل یو وجه دام دا چې قیامت به د جمعه په ورځ برپا کی اوس تاریخ بچي نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی نو وینزل الغیث دا علم سوا د الله نه بل اچا تنشتا چې باران بکله کی ويعلم ما في الارحام بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او کجینای ده دا پته ولګی چې دا الک دی او کجینای ده وما تدري نفس ماذا تكسب غدا سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کوم الله وی اچا ته دا علم نشتا چې زب سبا څه کار کوم اراده یو څه کړی او ورپیخ بل څه اراده دې کړی چې دفتر ته ځم په لاره کې دې لاره یې ووایي اراده دې کړی چې زه ټیکادارای پسې ځم په لاره کې درته دشمن ناس کې ولي دي په اراده وځي چې زه دکان ته ځم خیال امراغه چې دکان ته ځم نیمه لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دې هارت اٹیک وشو دکان ته هم نه روانه چې زه سودا راوړم आवाज در پسې وشي چاله په ماشوم هیزا او لګي دا دستونه الټای په ولګي اس نفس وما تدري نفس ما ذا تکسب غدا اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کو اراده د خیر کړی ور په شر شي اراده یو څه کړی ور په خبل شي دا سلورم وما تدری نفس بأي ارض تموت پینزم دا الله فرمایي چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي زب کم ځای کې مړ کېږم غریبان حلات سکے بادشاہانم پدے قادر ندی چی مونگ با کمزے کے مڑکی علماء آئی چی دا د دنیا بادشاہان چی دی پا دغا ورز باندے با تول سرنگون ولاری آواز بوشی لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی یو بادشاہ به هم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زه هم څه یم بیا به ملائکی آوازو کی چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو آواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ الله دی چې هغه یو دی او داسې په قهر دی نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي نو دا ټول بادشاہان د زمانه به ډېر لوی په hebat کې ولاړی عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قران او حدیث کړي دا ورځ به یو ورځ وي او دا یو ورځ چې دا دا به پنځو زره کال وي علما وایي چې پنځوس زره کاله به په دې رنګ نه پنځوس زره کاله به داسې وي چې د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د پنځوس زره کال عمر دا حساب لګوي د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50 زره کال عمر دی داغه یو میاشت به د دې دنیا د 50 زره میاشت عمر دی داغه یو ورځ به د دې دنیا د 50 زره ورځ عمر دی او یو غنټه به د دې دنیا د 50 زره غنټو عمر لګولې شي حساب 100 کروڑه جوړي دا سي حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50 زره کال عمر او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناس ته ځای به نه دا پنځه ارب او پنځوس کروڑه کاله به ولاړ یی نو داسې به تنګ شي دا خلک چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی په کار دوزخ ته مو لېږه خو چې د حساب زر خلاص دا به یوه ورځ د دې نور دا ټول شعا چې دی هغه به دې ځمکې ته دا ځمکه به د تاندې غوړېدلې وي او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان د هر سړي سر چې دی هغه به کټوای وي خوټ کېږي الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي دومره د خوف او د یری ورځ به یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیری شي دومره لوی روب به د دې ورځې چې هلکان به سپینګیري شي السماء منفطر به او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي قرآن کې راځي یوم یکون الناس کالفراش المبسوس چې دا بنی آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شانوالو کیږي خو یو کار به پکې دام وي چې دا ورځ برپا کیږي نو دین یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه الصلاۃ والسلام د اسمان نه راکوزیږي او دا غنه لګ وند مخ کې به دجال پیدا کی اوس دجال سوګ دی عزیزانو دجال یو دا څه شی دی چې هغه فلحال په زنجیرونو تړلی دی او هغه اوسېږي په دې سمندر کې حدیث کې راځي چې دا غو یو سترګه رنده ده او دا سره رنده ده لکه د پرسیدلی انګور په شان بهر راوته ده مشکات شریف کې راځي چې تمیمداري او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلې پروت دجال سره خبره اترې چې وشوه او د بیا راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانوي چې زما ملاقات د دغه یو سړي سره وشو او ما ته وی چې ان قریب چې زبدروزم او مشرق او مغرب کې بدا سے زه پاتې نشي چې زبې پایمال نکم دغه ته ګویا چې دجال وای نو دای چې راوځي څو وخت نو په خر بسوري علماء وایي چې د دې دجال به چې په هر سوري یو طرف ته به جنتی او بل طرف ته به دوزخ دا دنیا به ورپسې وي خلقو ته به وایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ او که هم نه منلم نو دې دوزخ ته به لاړ شئ نو خلق به ورته وایي چې بالکل مونږ منلی او هغه خرې چې خاشنه کوي دا خلق به راخلي او خوري به چې د قیامت په ورځ کې بډېر عجایبات او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلی دا چې روزي نو څلوېښت ورځې به دی د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې ووي دا دنیا به داسې اواره کي لکه دا تله چې دنیا اواره شي نو بیا په دې ځمکه د پاسه بل ځمکه وغوړیږي چا به د تانبې ځمکه او د دې د قتل د پاره به عیسی علی السلام را کوش عیسی علی السلام او السلام ژوند دی او پاسمانونو کې اوسي نو عیسی علی السلام با را کوشي د دجال د مرګ د پاره په دغه وخت کې به امام مهدی هم پیدا شي امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره علما وایي چې د مونږ وخت په وخت کې راشي نو امام مهدي صاحب به عیسی علیه السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیه السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدي دی صلی الله علیه وسلم عزیزانو دا ټوله مسله چې څو وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې دا به ټول بار راوغور روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي یو ډله به د قبرونو نه داسې روزي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډاري غوندې برغړي او شام ته به روان ملکی باوازو کی چې یا رب دا څوک خلق دی وای بداغه خلق دې چې په دې لاس چرې سم کار نه وکړي او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلې نو دا قسم خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې را پاتې بل ډله به را پاتې چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خلې نه بار روزي یا الله دا سوق دی و بداغه خلق دی چې په دې خلای چرته حلال نه وخړلی او دې خېټه ته حلال نه وتلی د دشپا ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرامو نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به خخکړي د بني آدم وي او راپا به سي د خنزیر په شکل کې یا الله دا سوق دی و بدا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کولو د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغ نو منځ به نه کولو نو چې کم خلق د دنیا پر روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاتې په دې خلا د چرته د سړیتوب خبره نه وکړي بل به کوه په دې خلا کې نستو ځبه په جنگول ځبه په جنگ کړو ځبه تماشا کوله نو دې خلې ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه را پاسه بیا نظر اوس غلا وای تاسو چې زمون خله ټوله ورځ څه کارونه کوي دو جنگول خو زمون د ګس لاس کار دی دا زمون ډیوټي ده نو دا قسم خلق بم په قیامت کې د قبر نه را پاسي عزیزانو یو بل ډله برا پاس چې د هغه ډلې مخ ته به بورډ لګېدلی بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلی چې دا د زناکارو ډله ده نو کتبه به مخې ته لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کټبې رئیس دي چې په دغه ورځ باندې به دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي روایتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار روزي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي یو ډله به د قبرونو نه داسې روزي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډاري غوندې برغړي او شام ته به روان وي ملائکی باوازو کی چی یا رب دا سوک خلق دے وای بداغه خلق دی چې په دې لاس چرې سم کار نه وکړي او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلې نو دا قسم خلق چې دی داد به د قبرونو نه په دې حالت کې را پاتې بل ډله برا پاسي چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمدې به د خلې نه بار روزي یا الله دا سوق دي وبداغه خلق ده چې په دې خلای چرته حلال نه وخړلې او دې خېټه ته حلال نه وتلی د د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام نو دا ډله به د قبر نه چې را پاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خلې نه باري بل ډله به را پاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به ولاړی انتظار به د دې خبرې وي چې حساب به کله شروع کیږي په دې انتظار کې بل لکونه کاله تیر شي او دا خلق چې دی دا به په ولاړې ولاړې بالکل هلاک شي تقاضا به دا وکړي چې یا الله حساب شروع کول پکار دي که زمون فیصله د جهنم نیم چې جهنم تلار شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لري شو علماء لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي الله دې امان را دا ټوله دنیا برا ټوله شي او آدم علی السلام ته ورش ورته وای چې ته د زمکه د پاسه اول پیغمبر وي راشه زمون شپارس وکا او الله ته وایي چې حساب شروع شي آدم علیہ السلام به ورته فرمایي چې ما په جنت کې دا الله د یو حکم او دوی کړو الله را تولی چې فلا تقربا هذه الشجره دې بوټي ته باندې نږدې کې او ځنې دې نو هغه سترګې زوس نه لرم چې زه الله ته ورشمه او ستاسو د پاره شپارس ورته دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ السلام و سلام غندی پیغمبر د یو لک سلیری زره پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسېدونکې په جنت کې ورته خزه پیدا کوونکې هغه به هم د یو ټکی د وجې د الله مخې ته دراتلو نه انکار وکړي بیا به دا قوم نوح علیه السلام ته راشي چې ته راشه زمونږ سپارس خدای ته وکړه نوح علیه السلام به ورته وایي چې زم نشم تللی ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار مې په دنیا کې استعمال کړ دا قوم بدیا ابراهیم علیہ السلام تراش عرب انکار موسی علیہ السلام دے ٹول پیغمبران باندې بدا قوم وګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکار وکړي د الله د مخې د تلو اخیر کې به دا قوم راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی حضور علیہ السلام و سلام فرمائی لی چہر یو پیغمبر تا اللہ پاک سے خصوصی اختیارات ورکڑی چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلا وکي فورا بقبلی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلې ده او د قیامت پورز به روبا سم خدای ته به پیش چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ترا کړو ما په دنیا کې نه د استعمال کړي اوس درته وایم الله به وایي څه وایي وای بداویم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا نو حضور علی السلام ورته چې دا فرمایي نو الله به ورته وي چې ته په ګوتا کې راو زه د جنت ته لېږم تاسو خیال راکړئ نو عزیزانو عرض مې دا و چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیا نه بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراځي نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې به وزن د اعمالو کی اعمال بتللې کی دا نیکی بس شي او دا بدی بس شي او دغه میزان چې کوم دی موازین د دې جمع راځي او مفرد میزان دی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د قیامت په ورځ به میزان لګېدلې دا الله مخه ته او دار سړی نیکی او بدی په کې تل لیکي نو دغه سړي ته یو قیرات ثواب ملاو شي او که تر خښېدو پورې ایثار شو نو دې سړي ته دوه قیراته ثواب ملاو شي صحابه تپوس وکړو چې یا رسول الله د قیرات اندازه څومره ده قیرات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیرات اندازه مثل جبل الاحد په مثل د احد د غر د احد د غر عمره اجر به د یو مسلمان جنازه کوونکي ته ملایي دینه دا معلومیږي چې د یوې جنازي اجر چې ده آبد اوهد غر عمره وزن رو چت کړی شي او ستا په تله د نیکه کې دکې او کبیا تر خخېدو پورې ایثار وي نو د غر په دوا مثل به روچت کړی شي او ستا په تله د نیکه قیرات چونکه انداز مجهولو نو پیغمبر تفسیر بیان کو چې د قیرات انداز چې دی هغه به د اوهد د غر عمره لکه قران کې راځي چې لا تظلمون فتیلا د کجورې دا ګټ کې دی کجورې خو موږ چېرته خوړې دي که نه د کجورې دا ګټ کې د دې په دې منځ کې څه شی دی څه شی دی ټول وایي خدای بندګانو څه چل دی دا د قجورو په دې منځ کې کرخه ده په دې کرخه کې ستم داسې ومنډي او داسې کوي نو دې ټول کې به هر عمل چې دې هغه مجسم کړی شي هر عمل له جسم ور کړی شي او هغه جسم چې دی هغه به بیا په تله کې واچول شي لکه تیر جمعه ما تاسو ته ویلي چې سړی د جنازې منځو کی نو د یو منځ د جنازې اجر چې ده هغه به د احد د غر عمره وي یعنی په یو جنازه یو منټ نه لګي یو منټ نو د یو منټ عمل په بدل کې به د قیامت په ورځ تا په عمل نامه کې د اوهد غر اچولې کی چې موږ هغه قوم نه یو چې زمون په تله د نیکای کې بم د اوهد د غر عمره نیکای اچولې یا زمون لاسم چرتا د خدای غریب سره نیکی کولی شي مونږ غنی او نه به زمونږ تله د نیکای درنه وي شاید چې مونږ هغه خلقو کې یو چې پیش کېدو سره به راته وویلی شي چې دا د فایل دی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا دا خپل کتاب دی ولولا ستا کتاب کې اس نشته د امتحانګا کې ناس په پرچا کې د سلی کلی د دې نو نمبر د څه شي علي که پرچا کې سلی کلی نو ممتحن تعالی نمبر در کی کا بچه تاسو لیکلی نه دي نو نمبر د څه غواړي دا ستاسو ژوند فایل دی د باوازو کی چې کاش لم اوت کتابیا کاش کی چې دا عمل نامه خو ما ته راکړلې شوی نه خدای دا سړي پکې زه خو تباه شم زه خو غرق شم تخته به کم خوا بیا تبدا وای نن یو ځای د تخت دی چې د خدای مخه ده دا غینه سیوا بل طرف ته تللی چرته شي نو عزم دا کولو چې د دې دومره معمولی نیکای په بدل کې دا دومره زیات مقدار لا اجر به مونږ ته ولې ملاوي وی چې جی ما خو ډېر زیات جنازې کړې دي او تا په تقریر کې وایي چې یو جنازه مقدار بد اوحد دغر عمره نو خدای خبر چې زرګونه د وحد د غرم ربا زما پتله د نیکه کې واچولې شي نو بس ما د پاره دا کافی ما ورته وی چې بدای دې څومره کړی وی چې پدای خونم کړی دي پردي معلومه دي څومره پړې دي وی دام را نشوي مالته د جنازې د اوهد غر پسې ګرځي یو پیسه دی چې پردای خړلی یو پیسه نو د قیامت پورز بس عجیبه تماشای تا تبویل شي چې ستا حساب کې دی یو پیسې فرق دی ورشا پیسې راوړه چې جنت تلاش نو ته به منډه کې چې پیسې خو ما سره ډېرې وي پیسې به چرته نو هغه یو پیسه به درته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي نو ته به ورپسې ورټوپ کې او پیسه چې سر لا راوړي بیا به دې د لاسه وغورځېږي بیا به ورټوپ او یا زر کال به در باندې په دې رنگ کې په یو پیسې تیری کوهی تور غر د جنازې په بدن کې د غم خواغسته خو دغه بل طرفم ګورک عزیزانو دا ټول بداسي نه لکه دنیا کې په یو تله کې کانی پراته وي او بل طرف ته تله کې هغه شی پروت وي دا ټول به داسې وي چې یو تله کې به بدي پراته وي او بل تله کې به نیکي پراته وي نو الله په پوهېږي چې د بدای تله باید رنیږي او که د نیکای تله باید رنیږي دا علم سوا د الله نه د بلیس انسان په وس او قدرت کې نه دی چې د قیامت په ورځ زمون وزن د اعمالو بچی کیږي چې زمون تله د نیکه بدرنیږي او کتل د بدای په دې کې به خصوصي مهربانه یو بلی کی دا یو ټکی نن جمعه کې کدا نور خبره درته نه یادېږي نو کم از کم یو مطلب ټکی هو پکې یاد ساتل پکار هر سړی چې څومره نیکای کوي نو په دې ټولو نیکو کې مقبوله نیکی الله ته قبول نیکی دا پټه ده اس پتہ نه لګي چې مقبول عبادت او مقبوله نیکی په ټولو نیکو کې کمه یوا ده مون خدا وایو چې مون منځو کو جوړ دا مقبول دی حجم کو دا مقبول دی روزه مونی و دا مقبول دی وغیرہ اس پتہ نه کېدش چې دا منځونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي دا زکاتونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي حج زمون په قیامت کې دا مسترد شي یا الله دا ولی ما تا ته نو ویلی چې زستا پړه پویګم علیم بذات الصدور زین ستا پړه کې چې خیال تیر شي دا علم ما ته دی نو تا خو حج ما د پاره نه وکړې حج د دنیا د پاره کړې او دنیا درته ملاو شو لہذا حج د مسترد شو منزونه د ټول مسترد ذکر دي چې موږ بدیم کولو او ما تا ته ویلو چې د مونږ اثر دا دی چې پتا کې عجز او انکساری پیدا شي او تا دا غي تپوس نه وکړ گاون کې در سره یتیمان تا دا غي تپوس نه وکړ نو تا دا جنت صرف په دې منځونو کې کتل چره دې په خپل گاوند او علاقه کې دا تپوسم کړو چې دلته سو خوار غریب شته لہذا ما ستا ټول منځونه چې دي دا مسترد کړ اسیم خپه نشي په دې بلا غاوی را نشي کړ او کوم انسان کې چې د بل غم نو د بل غم نو هغه انسان منز منز نه ده حج حج نه ده زکات زکات نه ده انسانیت انسانیت هغه انسان هم نه ده چاکه چې د بل غم نو کده قیامت په ورځ الله پاک عدل وکړو انصاف وکړو نو یو سړی بم جنت تلاړ نشي تمام دنیا چې دا دا به جهنم تلاړ شي ځکه چې د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا سکړی وي نو تا ته به اجر ملاو شي انصاف ستا وای ما تا سره مزدوری کړی دا او تا د مزدوره عوض ما تراکو دیتا انصاف وای عدل ستا وای ما تا سره مزدوری کړی دا او تا د مزدوره بدل ما ترا کړو دې ته عدل وي نو عزیزانو که عدل او انصاف په قیامت کې شروع شو نو دنیا بټوله جهنم تلاړ شي زکا چې عدل او انصاف تقاضا دا ده چې مونږه سکړی او مونږ ته عوض ملو شي مونږ سکړی نه دي نو مونږ ته جنت ملاويږي څنګه د دې وجنه په قیامت کې به الله پاک کرم کوي کرم دا معنا چې په زړه کې د نیکای تیر شي اراده دې د نیکای کړی وي او هغه نیکی دې کړم نه وي عملا نو الله تعالی به دا غیم اجر درکړي دیتا کریمانہ مشفقانہ انداز وي اوس تاسو به دا وایئ که د یو سړي ګناه پړ کې تېره شي نو قانون دا دی چې ګناه دې په زړه کې تېره شي او ګناه د ګناه اراده وکړي او په خارج کې دی هغه ګناه کړی نه وي نو عملنامه کې لیکل کېږي نه او د نیکۍ چې خالی اراده او کې او پړه کې دي تیر شي نو عملنامه کې داسې ولیکل شي لکه دا نیکی تا کړی نو په دې ټولو نیکو کې مقبوله نیکی الله ته قبول نیکی دا پټه ده ایس پټه نه لګي چې مقبول عبادت او مقبول نیکی په ټولو نیکو کې کم یوا ده من خدا وای چې من منځ کو جوړ دا مقبول دی حجم کو دا مقبول دی روزه مونی و دا مقبول دی وغیرہ اس پتہ نه کېدش چې دا منځونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي دا زکاتونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي حج زمون په قیامت کې دا مسترد شي یا الله دا ولې ما تا ته نو ویلي چې زه ستا په اړه پوهېږم علیم بذات الصدور زین ستا په اړه کې چې څه خیال تیر شي دا غي علم ما ته دی نو تا خو حج ما د پاره نه وکړې حج دی دنیا د پاره کړه او دنیا درته ملاو شو لہذا حج دی مسترد شو منزونه دی ټول مسترد ذکر دی چموز بدین کولو او ما تا ته ویلي چې د مونږ اثر دا دی چې پتا کې عجز او انکساری پیدا شي او تا د منز به اله منزي چې تا د ګنا نه بچ کی ولی تا سره په گاوند کې